قیامت په ورځ د زخمی په داسې حالت کې راتګ چې له زخم څخه به یې وینه روانه وي په دې کې دوه حکمتونه دي لومړی دا د هغه ظالم دشمن پر خلاف ګواهی ده چې د یې ټپي کړی وو دوهم دا چې هلته ولاړو ټولو خلکو ته د هغه شرافت او کرامت معلوم سي ځکه چې له وینې به د مشکو بوی ځي د ربیع الاول د میاشتې اوومه نیټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د نومبر د میاشتې له پنځلسمې نیټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو د روزګان ولایت په ترینکوټ کې په قرارګاه او پوستو د برید له امله درو دېرش تنه مزدور پولیس وژل شوي، ګڼ نور ژوبل شول. په کندوز کې یوه قرارګاه او یوه پوسته فتحه شول، شپور ویشت تنه عسکر ووژل شول. په میدان وردګو ولایت کې یوه پوسته فتحه، په ګڼو نورو پوستو لیزري عملیاتو درویشت تنه عسکر ووژل. په تخار، غزني او لوګر کې یوه حوزه او اته پوستې فتحه شوې، څلور دېرش تنه عسکر او اربکیان مړه او ژوبل دي. د هرات ولایت په زنده جان کې د لسو کلیو خلکو له اسلامي امارت نه بشپړ ملاتړ اعلان کړ. درې دېرش تنه پولیس، اربکیان او عسکر قتل شول او ګڼ نور ژوبل دي. یو رینجر او دوه ټنګونه هم تخریب شوي. په یادو عملیاتو کې یو وسط هوان، شپږ ثقیلان، دوه راکټان، دوه کارمولیان، نهه میله کلاشینکوپونه او ګڼ شمېر نور مرمۍ او مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلل. د یادونې وړ ده چې د یادو عملیاتو وروسته مجاهدین له یادې سیمې روغ رمټ ووتل خو د مجاهدینو هم یو ټانک تخریب او دوه تنه مجاهدین زخمیان شول. د کندوز ولایت د قلعهزال ولسوالۍ د آخ تېپې اړوند لغمانیو کلي کې د مزدور دښمن یوه مهمه قرارګاه او یوه پوسته د مجاهدینو د چاپې په ترڅ کې فتحه شول. د عملیاتو په لړ کې د دښمن شپږ ویشت تن عسکر ووژل شول، د قومندان مدثر په ګډون ګڼ شمېر نور ټپیان دي، یو ټانګ له منځه وړل شوی چې په ټولیزه توګه فتح شوه. په دغه پوسته کې د دښمن نهه تنه عسکر ځای پر ځای ووژل شول، جسدونه یې پاتې دي، پنځه میله کارمولي امریکایي ټوپک، څلور میله پیکا ماشیندار، یو میل دهشکه، له خورا ډېرو نورو وسلو او مهماتو سره د مجاهدینو لاس ته ورغله. په ورته وخت کې د سیداباد ولسوالۍ په باقرخېلو، عزیز کلا او عبدالمحی الدین سیمو کې هم په پوستو باندې بوختوونکي لیزري بریدونه ترسره شول چې په عزیز کلا کې دوه عسکر، باقر خېلو کې پنځه عسکر او په عبدالمحی الدین قرارګاه کې اووه تنه عسکر ووژل شول. همداراز د هپتاسیاب په خواجه احمد سیمه کې د دښمن د کومکي عسکرو یو ټانګ منفجر کړل شو چې ټول له منځه لاړ او پکې سپاره عسکر یې مړه او ژوبل شول. د یاد ولایت د جلریز ولسوالۍ اړوند تکاني سیمه کې پر شریرو اربکیانو د ماین چاودنه وشوه. له سیمې د راپورونو له مخې دغه چاودنه کې درې شریر اربکیان ځای پر ځای وژل شوي او د نور زیان په اړه لا دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. د الخندق عملیاتو په لړ کې تېره شپه د تخار ولایت د اشکمش ولسوالۍ اړوند سیمه کې د دښمن په ګڼو پوستو تعرضي عملیات ترسره شول. په نښتو کې د دښمن شپږ پوستې په ټولیزه توګه فتح شوې او ډېرې سیمې د دښمن له کرګړن وجود څخه تصفیه کړل شوې. همدا ډول د دښمن شپږ تنه اربکیان ووژل شول، دوه تنه نور ټپیان دي، خورا ډېره سپکه او درنه وسله، مهمات او څلور ارادي موټر سایکل له دښمن څخه ونیول شول. بل پلو تېره شپه د غزني ولایت د مرکز اړوند قلعه قاضي او زیارت سیمو کې د پولیسو پنځمه امنیتي حوزه او د زیارت سیمې یوه پوسته فتح شول. څلور تنه عسکر وژل شوي او اووه تنه ټپیان دي. له دښمن څخه خورا ډېره سپکه او درنه وسله له مهماتو سره ونیول شوه. همداراز درې تنه مجاهدین د جګړې په جریان کې ټپیان شول. یو بل خبر وایي چې د یاد ولایت د مرکز اړوند د شهباز سیمه کې مجاهدینو د مزدوري اردو په اکمالاتي کاروان برید ترسره کړ د برید په پایله کې د مزدور دښمن یوه اراده ټانګ د مین په مټ تخریب دوه تنه مزدور اسکر قتل او درې تنه نور ژوبل شول په یوه بله پیښه کې بیګا شپه د لوګر ولایت مرکز مربوط کلنګار سیمه کې د مټانیو د پله د سر پوسته فتح شوه د ظالم اربکي قومندان نوراغا په ګډون پنځه تنه اربکیان وژل شوي چې جسدونه یې په سیمه کې پاتې دي، ګڼ ټپیان دي، یو رینجر، یوه دهشکه، یوه پایه هوان، پنځه کلشنکوپونه او خورا ډیر مهمات هم د دښمن څخه ونیول شول. د الخندق عملیاتو په لړ کې بېګا ماخوستن نه بجې د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ اړوند د نهر سراج دالوکوزو شاخ په سیمه کې لومړی مجاهدینو د مزدور اردو په پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره کړ. وروسته مجاهدینو یادې پوستې ته د یوه ځانګړي تکتیک له مخې انفجار ورکړ چې له امله یې پوسته له خاورو سره خاورې او پکې میشت دوولس تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل، یوه شوبله او نور مهمات یې وسوځول شول. همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند سیمه کې بیګا ماخوستن اوه بجې د مزدوري اردو د پوستې یو تن اجیر عسکر د لیزر په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو یو بل خبر وایي چې د یادې ولسوالۍ د عبدالعزیز د پمپ په سیمه کې هرات ته پر غځېدلي سړک یو تن مزدور عسکر پرون سهار اوه بجې د درسکو په مټ وویشتل شو او ژوبل شو د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ اړوند د لسو کلیو خلکو د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ملاتړ اعلان کړ خبر زیاتوي چې ټول کلي اوس د مجاهدینو تر کنترول لاندې دي او د همدې کلیو خلکو کلکه وعده وکړه چې نور به د ژوند تر پایه د اسلامي امارت مجاهدینو همکارۍ ته دوام ورکوي همداراز د ایلې ولسوالۍ اړوند د تنګل په کلي امریکایي یرغلګرو او ورسره مزدور عسکرو د اتو الوتکو په مټ چاپه ووهله چاپه چې د سهار له شپږو بجو پیل شوه د غرمې تر یوې بجې پورې دوام وکړ د چاپې په مهال ګډ دښمن ګڼ شمېر ملکي وګړي شکنجه کړي همداراز د ید ولایت د شینډنډ ولسوالۍ اړوند د کاریزو په سیمه کې بیګا شپه د مزدور عسکرو په پوسته وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې پوسته تخریب او پکې سپاره څلور تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول. د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ اړوند د ګراني، ګنج آباد او شیوان په سیمو کې د مزدور عسکرو پر پوستو او نوي جوړې شوې ولسوالۍ او امنیه قومندانۍ وسلوال بریدونه ترسره کړل. بریدونو چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، پوره څلور ساعتونه یې دوام وکړ. د بریدونو په پایله کې د دښمن یوه پوسته په ټولیزه توګه فتح او پکې میشت شپږ تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل، څلور تنه یې ژوندي ونیول شول. همداراز له دښمن څخه یو ثقیل، یو راکټ، شپږ کلاشنکوفونه، دوه چلتر ټوپک، یو بم افګن او ګڼ مهمات هم ونیول شول. همداراز د ولسوالۍ په مرکز، قومندانۍ او نورو پوستو هم دښمن ته درنه مرګ ژوبله اوښتې، خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې. د زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ اړوند د هزارتک په سیمه کې د خادو د پوستې دوه تنه مزدور عسکر د مجاهدینو د غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای قتل یوه چنټه او دوه کلاشینکوفونه یې د مجاهدینو لاس ته ورغلل. همداراز پرون سهار نهه بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د حاجي عبدالعزیز اکا کورو ته څېرمه د مزدور عسکرو پر رینجر موټر د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه شوې چې پکې رینجر ویجاړ او څلور تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل دوه تنه نور ژوبل شول. د یاد ولایت د میزاني ولسوالۍ د سعدالله خان د غونډۍ او پري پر پوستو بېګا ماخوستن اته نیمې بجې د اسلامي امارت مجاهدینو وسله وال بریدونه ترسره کړل. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، په پایله کې دښمن ته درنه مرګ ژوبله اوښتې چې د څلورو تنو وژل شویو عسکرو جسدونه یې د جګړې په ډګر پاتې دي. همداراز له دښمن څخه یو راکټ، دوه کلاشینکوفونه، یو نارنجک، زر د ثقیل مرمۍ، پنځه سوه د کلاشینکوف مرمۍ، لس چانټې، لس د راکټ مرمۍ، یو مین پال یې د مجاهدینو لاس ته ورغلی. په پېښه کې مجاهدینو ته لله الحمد هېڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د یاد ولایت د مرکز قلات اړوند د موسی خېلو او خارجیو ترمنځ د مزدور دښمن پر مخ د کابل کندهار لویه لاره د مجاهدینو له لوري له پرون سهار راهیسې بنده شوې. دښمن د لارې د خلاصون هڅه کوي خو هر ځل د مجاهدینو له غاښ ماتونکي ځواب سره مخ کیږي او د تیښتې لاره خپلوي. په دښمن د بریدونو په لړ کې تیره شپه د خوست ولایت قلندر ولسوالۍ اړوند مرغې سیمه کې د مزدورې اردو په امنیتي پوسته د سپکو او درنو وسلو برید ترسره شو. دغه برید چې نیم ساعت یې دوام وکړ، په ترڅ کې څلور ګوډاګي عسکر ځای پر ځای ووژل شول. وروسته کې مینوالو مجاهدینو هغه ګوډاګیان تر سخت ناڅاپي اور لاندې ونیول چې غوښتل یې وار له مخه راګیر دښمن سره مرسته وکړي چې په نتیجه کې د دښمن یو رینجر بشپړ ویجاړ او پکې ناستو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ کې د اشغالګرو امریکایانو په تر ټولو ستره شر ځاله باګرام هوایي اډه باندې د مجاهدینو لخوا توغندیز برید ترسره شو له سیمې د ترلاسه شوي معلومات له مخې توغول شوي ټول توغندي په هدف لګېدلي له امله اشغالګر دښمن ته زیان اوښتی خو دا چې دښمن همیشه خپل لوري ته په اوښتې زیان پرده اچوي نو تر اوسه د تلفاتو په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي یاده ډاو په هیواد کی د اشغالګرو ټول پټنځایونه د مجاهدینو خاص اهداف دي چی همیشه د برید لومړی نښان ګرځي او له امله اشغالګرو ته درانه زیانونه اوړي. د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ مرکز ته څیرمه بیګا شپه یوه بجه د مزدور دښمن په امنیتي پوسته وسله وال برید ترسره شو برید چی یو ساعت یې دوام وکړ په پایله کی پوسته پتحه او د قومندان سیف الدین په شمول څلور مزدور عسکر ژوبل پاتې په تېښته ولاړل. په پېښه کې مجاهدین ته لله الحمد هېڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ اړوند خلجي سیمه کې د یادې ولسوالۍ په دفاعي پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو. د مجاهدینو لخوا په ترسره شوي دغه برید کې یو تن اربکی او د یو مزدور ضابط په شمول درې تنه پولیس ژوبل شول. وروستی خبر دا چې له بدخشان څخه ترلاسه شوي خبرونه وايي، د راغستان په ولسوالۍ پورې تړلې سیمه خلدسک کې درې تنه اربکیان له دوه میله وسلو او نورو تجهیزاتو سره مجاهدینو ته تسلیم شول. یادو کسانو ویلي چې د امریکا غلامې ادارې حقیقت یې درک کړی او بیا به په دغه ناولي سبک کې دندې ته زړه ښه نه کړي. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو له دوو اونیو راهیسې د هېواد په مرکزي هزاره مېشتو سیمو کې مجاهدینو د کابل رژیم د مزدورو عسکرو پر وړاندې یو لړ چټک نظامي پرمختګونه وکړل. جاغوري، مالستان او خاص اروزګان سیمو نه یې د کابل ادارې ځواکونه تر ډېره حده وشړل. د مالستان ولسوالي یې ونیوله. په جاغورو کې یې د یو نیم زر اربکي ملېشو قومندان باشي له خپلو لسګونو ملېشو سره وواژه. شجاعي یې شدید زخمی کړ او ملیشې یې له سیمو وشړلې. له دې سره سم په کابل کې یو شمېر خلک د حکومتي برنامې له مخې راغونډ شول، د مجاهدینو دا پرمختګونه او جګړو ته یې د قومي، سمتي او مذهبي جګړو رنګ ورکړ، په داسې حال کې چې مجاهدین په څرګنده سره وایي چې دا د کوم قوم یا سمت پر خلاف جګړه نه، بلکې د نور هېواد په شان د مجاهدینو نورمال پوځي عملیات دي. چې تل یې د یرغلګرو او د هغوی د ګوډاګي رژیم پر وړاندې دا اوولس کاله په ټول هېواد کې سر ته رسوي. د کابل ادارې چارواکو هم دا جګړې ته د قومي او مذهبي جګړې نوم ورکولو هڅې پیل کړې. له موقع نه په استفادې د کابل ادارې مشر اشرف غني یادو هزاره میشتو سیمو ته سفر وکړ او هلته یې د مجاهدینو پر وړاندې د نورو قومي ملیشو د راپیدا کولو اعلان وکړ خلکو ته یې وویل چې تاسو د مجاهدینو پر ضد ودرېږئ د پنځه سوه ملیشو بودیجه یې ورته منظوره کړه حقیقت دا دی چې دا هغه تجربه ده چې روسپلوي کمونیستي رژیم هم د خپل زکندن په وروستیو شیبو کې د هغې د ترسره کولو هڅه کړې وه په جنوب او جنوب لویدیځ کې یې د جبار ملیشې، په شمال کې یې د ګیلمجم او کیاني ملیشو په نوم اربکي وسلوال راغونډ کړي وو. له هر ډول قانوني او بشري حدودو نه یې ورته استثنا ورکړې وه، تر څو په خلاص مټ په پوره وحشت سره د هېوادوالو د ځپلو چاره پر مخ یوسي او د ړنګېدونکي نظام دفاع وکړای شي. خو څرنګه چې د نظام ریښې یې هسې هم په هیواد کې نه بلکې له بهرنیو بادارانو سره تړلې وې ځکه یې په دې ډول پروژهیي ملیشو ونه شو کړای ترڅو ځان پرې وساتي نو اوس چې د کابل اداره بیا هماغه ناکامه تجربه تکراروي د قومي سمتي او مذهبي ملیشو د بیا راژوندي کولو په لټه کې دی دا ښیي چې نور دا رژیم د سقوط له ګواښ سره مخ دی کله چې د امریکا او ناټو په لکونو پوځ په اصطلاح اردو پولیس او نورو ځواکونو یې د مجاهدینو پر وړاندې مقاومت ونه شو کړای نو دا اوسنۍ هڅې یې هم سل سلنه له ناکامۍ سره مخ کېدونکې دي په کار دا ده چې د هیواد قومونه او سمتي ولسونه ټول باید د کابل رژیم د دې ناوړې پروژې په وړاندې کلک ودرېږي او پرې نږدي چې خپل بچیان، وروڼه او خپل خپلوان یې د امریکا د فاسد ګوډاګي رژیم د ناولیو برنامو قرباني شي. ټول افغانان بلکې ټول دنیاوال پوهېږي چې اسلامي امارت هېڅکله په هېواد کې د قومي، سمتي، ژبني او مذهبي تعصبونو پر بنا قدم نه دی اوچت کړی، بلکې اسلامي امارت یوازینی ځواک دی چې همدا تفرقې او توپیرونه یې له منځه وړي دي. ښه به دا وي چې د هزاره میشتو سیمو ولس بیداره واوسي، د اشرف غني د ملیشې جوړونې پروژې خطر پر غاړه وانخلي او نه خپل بچیان او زامن د قوم، سمت، مذهب او ژبې په نامه بې ځایه قرباني کړي. غرور د نړیوالو او قوي ټکنالوژۍ اداره کابل و آخرین تجربه ناکام رژیم کمونیستی از دو هفته به این سو مجاهدین پیشرفتهای چشمگیری در برابر عساکیر مزدور رژیم در مناطق هزارانشین کشور داشته اند. نیروهای رژیم کابل را از مناطق زیادی جاغوری مالستان و خاص و روزگان بیرون راندند ولسوالی مالستان را فتح کردند قماندان ملیشه های یک و نیم هزار نفری اربکی ها در جاغوری به نام باشی را با دها تن ملیشه هایش کشتند شجاعی را به شدت زخمی کردند و منطقه را از ملیشه هایش تصفیه کردند همزمان با این فتوحات مجاهدین شماری از مردم از روی برنامه دولتی گرد هم آمدند و این پیشروی های مجاهدین را جنگ های قومی سمتی و مذهبی جلوه دادند در حالی که مجاهدین به صراحت می گویند که این جنگ در برابر کدام قوم یا سمت نیست بلکه این عملیات نظامی مجاهدین ادامه عملیات هایی است که از 17 سال به این سو در برابر اشغالگران و رژیم مزدور در سراسر کشور جریان دارد مقامات اداره کابل نیز تلاش زیادی کرد تا عملیات مجاهدین را جنگ مذهبی و قومی عنوان بدهند رئیس اداره کابل اشرف غنی با استفاده از فرصت به مناطق هزارنشین سفر کرد و در آنجا اعلان کرد که ملیشه های دیگری در برابر مجاهدین میسازد او از مردم خواست که در برابر مجاهدین استاده شوند نیز بودجه ملیشه 500 نفری را برایشان تصویب کرد در واقعیت این تجربه است که رژیم کمونیستی نیز در آخرین شبها و روزهای خود برای آن تلاش کرد در جنوب و جنوب غرب ملیشه های جبار و در شمال ملیشه های دوستم و کیان را سرپرستی می کرد. آنها را از هر نوع حدود قانونی و بشری مستثنا کرده بودند. تا با هر گونه زورگویی و وحشتگری بتوانند از نظام رو به سقوط دفاع بکنند. اما چون که ریشه های نظام کمونیستی در داخل کشور نه بلکه در دست باداران خارجیش بود لحاظا نتوانست با چنین ملیشه های پروژهی الزوال و فروپاشی نجات یابد اکنون رژیم کابل آن تجربه ناکام را یک بار دیگر تجربه می کند و در تلاش زنده سازی ملیشه های قومی سمتی و مذهبی است این نشان می دهد که رژیم با خطر جدی سقوط مواجه است هرگاه امریکا و ناتو با صدها هزار نظامیان و به اصطلاح اردو، پلیس و دیگر نیروهای مختلف نتوانستند در برابر مجاهدین مقاومت بکنند این تلاش های رژیم نیز صد درصد با ناکامی دچار می شود لازم است که اقوام و مردم همه سمت های کشور در برابر این پروژه ناروای رژیم کابل به جدیت استادگی بکنند و نگذارند که فرزندان برادران و عزیزانشان قربانی برنامه های شوم رژیم فاسد و دست نشانده کابل شوند تمام افغانها بلکه تمام جهان می دانند که امارت اسلامی هیچگاه بر اساس تعصبات قومی سمتی و لسانی گام نمی گذارد بلکه امارت اسلامی یگانه نیروی است که تفرقها و تعصبات را از بین برده است بهتر این است که مردم هزارنشین بیدار باشند خطر پروژه ملیشه سازی اشرف غنی را به دوش نگیرند